يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون له ابو هريره رضی الله عنه څخه روایت دی هغه وایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل څوک چې د الله جل جلاله په لار کې په داسې شان سره ووزي چې مقصد یې یوازې جهاد فی سبیل الله وي او په الله باندې ايمان او د هغه د رسولانو تصديق يې په کور کې کښېناستو ته نه پرېږدي نو الله جل جلاله وايي چې زه ورته د دې خبرې ضامن يم چې په جنت کې يې داخل کړم او يا يې هغه ځای ته له اجر او غنيمت سره بېرته واستوم چې ځينې راوتلی وي په هغه ذات قسم چې زما روح د هغه په لاس کې دی کوم زخم چې د الله جل جلاله په لاره کې چاته ولګېږي هغه به د قيامت په ورځ د همغه ورځې په شکل کې راځي چې زخمي شوی وو. رنګ به یې د وینې د رنګ په شان وي او بوی به یې د مشکو په شان وي. په هغه ذات قسم چې د محمد روح د هغه په لاس کې دی، که چېرته په مسلمانانو باندې دا ګران نه تمامېدای چې له ما وروسته پاتې شي، یعنې زه غزا ته ولاړ شم او هغوی وروسته پاتې شي، نو زه به له یوې سریې څخه هم چې د الله جل جلاله په لاره کې غزا کوي، وروسته نه پاتې کېدم.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 سوه او اته دېرشم هجري قمري کال د جمادي الاولی د میاشتې دوهمه او د دوه زره اوولسم میلادي کال د جنوري نهه ویشتمه نېټه ده. تر هر څه وړاندې پام وکړئ د مهمو خبرونو لنډیز ته. ویاند، حامد مجاهد. بسم الله الرحمن الرحیم. د فراه په بالابلوک کې یوه مهمه پوسته فتح، تر شلو تنو زیات ګوډاګیان مړه او مهمات یې غنیمت شوي دي. د ننګرهار په بټي کوټ کې چاودنې یو ټانګ ویجاړ کړی او شپږ تنه عسکر یې له منځه یوړل. د غزني په مرکز کې پنځه تنه عسکر مړه او ټپیان شول او د بادغیس په آب کمري کې د فراه ولایت له بالابلوک ولسوالۍ څخه مو خبر ترلاسه کړ چې بېګاه شپه یوه نیمه بجه د یادې ولسوالۍ اړوند د ګنج اباد په سیمه کې د ګوډاګیو عسکرو پر درو پوستو په داسې مهال مجاهدینو بریدونه ترسره کړل چې له تېرو دوو ورځو راهیسې په سیمه کې ګڼ شمېر ګوډاګي کمانډو عسکر هم د عملیاتو په موخه ولاړ دي. جګړه چې پکې سپکې او درنې وسلې وکارول شوې، د سهار تر پنځو بجو روانه وه. د لومړنیو معلوماتو له مخې په دې جګړه کې د باچاګي د سرای مهمه پوسته په بشپړه توګه فتح شوه او تر شلو تنو زیات ګوډاګیان پکې ووژل شول چې د نهو تنو جسدونه یې په پوسته کې پاتې دي. په دې پوسته کې له دښمن څخه څلور ثقیلان، یو راکټ، څلور جلسې ټوپکونه، دوه سینوپ، یو چلتر ټوپک، یو غرنی هاوان، یو کربین ټوپک او نور ګڼ مهمات په غنیمت ونیول شول. په یاده پېښه کې درې تنه مجاهدین هم ټپیان شوي دي. د ننګرهار ولایت په بټي کوټ ولسوالۍ کې غرمه دوولس بجې د سرګردان په سیمه کې د مزدورو عسکرو پر کاروان د مجاهدینو له لوري برید وشو. په دې برید کې د دښمن یو اراده ایم بي ټانک په بشپړه توګه ویجاړ شو، څلور تنه عسکر پکې ووژل شول او دوه نور ټپیان شوي دي. همداراز تېره ورځ ماپښین یوه بجه د نوموړې ولسوالۍ اړوند درېیم پارم ته نږدې پر ګوډاګیو عسکرو د مجاهدینو له لوري ناڅاپي برید وشو. معلومات ښيي د نښتې په مهال دښمن ته تلفات واوښتل خو کره شمېره یې لا نه ده څرګنده شوې. د غزني ولایت مجاهدین وايي چې په مرکز کې مازیګر څلور بجې د سپنده په سیمه کې د مزدورو عسکرو پر پوسته برید وکړ. په دې برید کې یو تن عسکر ووژل شو او یو بل ټپي شو. دغه راز تېره ورځ غرمه یوولس بجې د روضې په سیمه کې پر پلې تېرېدونکو پولیسو د مجاهدینو له لوري د ریموټ کنټرول مین په مټ چاودنه وشوه. په دې چاودنه کې درې تنه پولیس ټپیان شول. د کاپیسا ولایت په تګاب ولسوالۍ کې بیا پر مزدورو عسکرو د مجاهدینو له لوري برید وشو. برید غرمه یوولس بجې د دې ولسوالۍ اړوند د نوروز خېلو په سیمه کې ترسره شو. معلومات ښيي د نښتې په پایله کې څلور تنه عسکر ووژل شول، دوه نور ټپیان شول. او د غزني ولایت په قره باغ کې بیا ماپښین یوه بجه مرکزي ودانۍ ته نږدې پر پلیو تېرېدونکو پولیسو د مجاهدینو له لوري چاودنه وشوه. معلومات ښيي په یاده چاودنه کې دوه تنه پولیس وژل شوي او یو بل ټپي شوی دی. د فراه ولایت له مرکز څخه رارسېدلی خبر وايي چې سهار لس بجې د یادې ولسوالۍ اړوند د کرجي په سیمه کې د ګوډاګۍ ادارې د جاسوسي شبکې غړو پر رینجر موټر د مجاهدینو له لوري د یو ځای پر ځای شوي ماین چاودنه وشوه. په چاودنه کې رینجر ویجاړ شو، یو تن عسکر په کې ووژل شو او درې نور ټپیان شول. د فاریاب ولایت په شیرین تګاب ولسوالۍ کې بیګاه شپږلس بجې د فیض اباد دښت په سیمه کې د ګوډاګیو اربکیانو پر پوسته وسله وال برید شوی دی. په دې برید کې له سپکو او درنو وسلو کار واخیستل شو، پوره دوه ساعته یې دوام وکړ. په پایله کې د پوستې ودانۍ تر ډېره تخریب شوه، یو ټانګ ویجاړ شو، یو عسکر په کې ووژل شو او دوه نور ټپیان شول. د بادغیس ولایت له ابې کمرې ولسوالۍ څخه مو بیا خبر ترلاسه کړ چې ماپښین درې بجې د کنه غول په سیمه کې دوه تنه اربکیان ضیاالحق د سردار محمد زوی او عطاالله د قربان زوی د حقایقو په درک کولو سره د اسلامي امارت مجاهدینو ته تسلیم شول. نوموړیو له ځان سره دوه کلاشنکوپونه هم مجاهدینو ته راوړي او کلک هوډ یې څرګند کړ چې نور به هېڅکله د ګوډاګۍ ادارې لوکو ته نه ورځي. له بادغیس څخه مو یو بل خبر ترلاسه کړ چې په غورمارچ ولسوالۍ کې سهار نهه بجې د چینایانو کمپ په سیمه کې د ګوډاګیو عسکرو پر پلې ګزمه د ځای پر ځای شوي مین په مټ چاودنه وشوه چې له امله یې یو تن عسکر ووژل شو. همداراز پرون د یادې ولسوالۍ اړوند پیتاو په سیمه کې یو بل ګوډاګی عسکر د مین په یوه چاودنه کې وژل شوی و. د هلمند ولایت له نادعلي ولسوالۍ څخه مو بیا خبر ترلاسه کړ چې پرون غرمه یوولس بجې د ماتکي مانده په سیمه کې یو تن عسکر د خپلې پوستې مخې ته د دراسکوپ په مټ وویشتل شو او ځای پر ځای ووژل شو. په یاده سیمه کې غرمه دولس نیمې بجې یو بل عسکر هم په دراسکوپ ویشتل شوی و او وژل شوی و. د هرات ولایت په شنډنډ ولسوالۍ کې سهار لس بجې د میرحیدر په سیمه کې د ګوډاګي دښمن پر پلې ګزمه لومړی د ماین چاودنه او بیا ورباندې وسله وال برید وسو. برید تر نیم ساعته دوام وکړ. د برید او چاودنې په پایله کې ګوډاګیانو ته د وروښتې مرګ ژوبلې په اړه لا کره معلومات نه دي رارسېدلي. د خبرونو پای د شریعت ږغ راډیو. د کابل رژیم په فرمایش ډیرو رسنیو او قلموالو پروپاګند کاوه چې د اسلامي امارت مجاهدین ښوونځي سوځوي، زده کوونکي او ښوونکي تهدیدوي او د تعلیم مخه نیسي. اسلامي امارت د تعلیم، تعلیمي ادارو او کارکوونکو په اړه په وار وار خپل دریځ روښانه کړی او په رسا ټکو یې ویلي چې نه یوازې دا چې د تعلیم مخکې خنډ نه رامنځته کوي بلکې پرمختګ ته یې ژمن دي د بشري حقونو د څار سازمان په خپل وروستي راپور کې په ډاګه کړې چې د کابل رژیم وسله وال له ښوونځیو څخه د سنګرونو کار اخلي دوی د بېلګې په توګه په بغلان کې د یو ښوونځي مثال ذکر کړی چې د دوه زره پنځلسم کال راهیسې د کابل رژیم وسلوال پکې میشت دي. په داسې حال کې چې د دغه ښوونځي ښوونکي او زده کوونکي سخت لیوال دي چې خپل ښوونځي کې درس ووایي او په پرله پسې توګه یې په ښوونځي کې د میشتو وسلوالو له قومندان څخه غوښتنه کړې چې د دوی ښوونځی تخلیه کړي. خو قومندان د دوی له اصرار سره سره تر اوسه له همدې ښوونځي څخه د پوستې په توګه استفاده کوي او یو وار خو داسې هم وشول چې د همدې پوستې د قومندان په امر پر ښوونکو او زده کوونکو ډزې وشوې. د څار سازمان په راپور کې راغلي چې په 2014 میلادي کال کې د څېړنو په پایله کې ورته څرګنده شوه چې د کابل ادارې وسلوال په ډېرېدونکي ډول د طالبانو پر ضد له ښوونځیو څخه د سنګرونو په توګه کار اخلي. د څار ټولنې د راپور په اړه د کابل ادارې د معارف چارواکو وویل، هغه ښوونځي چې د سنګرونو په توګه کارېدل، اوس پکې د پام وړ کمی راغلی. مخکې د دوه سوه پنځوس ښوونځیو څخه د مورچلونو په توګه کار اخیستل کېده، خو اوس دغه شمېر تر دېرشو راټیټ شوی دی. د کابل رژیم نظامیان او ملکیان د افغان ولس پر ضد له هیڅ راز ظلم څخه مخ نه اړوي نظامیان یې ولسي خلک له مجاهدینو سره د شناخت او اړیکو په تور بندي کوي او په شهادت یې رسوي او په کورونو یې بمونه او راکټونه اوروي او ملکي چارواکي بیا د غریب ولس څخه رشوت اخلي په یو او بل نوم ولسي خلک متهموي او بیا یې د ډیرو پیسو په بدل کې بری کوي د کابل رژیم ټوپکمار د ټوپک په شپېلۍ ولس تهدیدوي او آن تر مرګه یې رسوي او د رژیم په ملکي ادارو کې موظف قلمکار بیا د قلم په څوکه د خلکو ملکیتونه او شتمنۍ له منځه وړي خلکو ته د پلار او نیکه څخه په میراث تورپاته شتمنۍ په خپل او د زورواکو په نومونو ثبتوي. د کابل ادارې یو بل خیانت بیا دغه دی چې په ښوونځیو کې سنګرونه جوړوي، د تعلیم مخه ډب کوي، په ښوونکو او زده کوونکو ډزې کوي او بیا د خپل همدغه ظلم او خیانت ګوته مجاهدینو ته نیسي ولس ته اوس ډیر ښه په ډاګه شو چې د تعلیم مخه د کابل ادارې وسله وال نیسي ورشه حالي و پښتا په دې لار چې تللې څوک نه پوهېږم تا نه یې ورخوړی په کوم لور دی ولې ورانوې ظالمه دا خو د خپل کور دی نوم د مجاهد او هم بدنام دی پاک جهاد کړلو وایت دی کم چې شروع دی دا فساد کړلو نوم د مجاهد او هم بدنام دی پاک جهاد کړلو وایت دی کم چې شروع دی دا فساد کړلو استاد لاس جوړ نن د پردو رات په غور دی ولی ورانوي ظالما دا خود خپل کور دی خدی پیژنم چې در کې بل د قدرت اور دی ولی ورانه وی ظالما دا خود خپل کور دی بل خوشاله وی مزوره وی څه مخ دې تور دی ولی ورانه قدرمنو اوریدونکو زموږ خبرونه هم دومره وه تر بلې هغې مو په لوی الله سپارو ورځ مو نیکمرغه ولی ورانوي ظالما دا خو د خپل کور دی ولی ورانوي ظالما دا خو د خپل کور